وته چې مولي دلو په خېب شي کان راسي کو ته هغه کې مو سار کنه کاټ شو دا سار مې پرېدا خېب شي داسې نه چې ګویا ته سار مې پرېدا سار نه کاټتا جبیر په چې نبی سم پرو خندل او ته وی فرمیل چې زاره بشتوانه به حد کوم فی منامه سار دې پرېدا و تا کنه هاس یا به ژوندای ګرځې کنه او په یا پیږې کنه چې سار مې پرېدا ها کنه سار نو دې نه خپلې دا منه کچې دا شیطان کنه شیطان له تخفیف ته دې ډراوی کنه شیطانی خیب ده او داغه نصيحات دا طريقه ترجمه لري او شلو چې دا نه منه ډور ولا خبي نه بنيسا شیطانی خبي نه په کنه ابا دې خبره مشغې سما بده به به دې کنه خطر به نور پېښې په دوی په غلیه رښتا رايت ذات ليله فيما يرى النائم مولد يو كان واشفا د شپې نه پیغه شي چې کنه حب کوي کې ویلي یعنی ما یو وخت حب ولیدو کأن فی دار عقبه ابن رافع دا سر لګیدل کچې مشکنه د عقبه ابن رافع په کیر شي کأن فی دار عقبه ابن رافع فاول تو دا د تعبیر لایق خیبو ری خیبو مو یې چې معنا وکړه د خیبه میر د عقبه ابن رفیع په کیر شي چې ان رفعت لنا فی الدنیا چې بلندی و ترکی د خیفه شوی ادمیر د په دنیا شاله به مشته کنه رفعت نو کوي کنه د رفیع د نوم نه کنه رفعت تعبیر کنه ارمالیم کړو او با الزام ته ولا شي نتیجه ته شي نه په خلاص مې مې نه تیا شادو وا خجیره د ابن تاب خجیره دا ما ولې مکه چې ان دیننا کتابه امیر دین کنه چې دا کنه خلا دین دا او دا مزه دور دین دا کنه رتب ابن تاب وعن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام آیا مما و حجر نو مدینه منوره وه یسرب دا بدل د مدینه نه یعنی یسرب کنه یسرب خطو دا د مدینه د اسلام نه مخ نوم وکنه یسرب یسرب دا د سرب نه دا سربی حرکات ته ویل شي دا نوم یې پروته و ځکه چې په داسې وکنه و به یې مرزینه ډېری په دې مدینه شه د نبی سم د هجرت نه مخ شي کنه ادا به واش مزدور نه و او په دې نو مشهور و یسرم نو سره نبی سم کنه پر طلاق سره پر دیار کنه ا دې بالکل ټوله فضا بدله کړه ټوله به هوا بدله شو کنه بلکې نبی سم سولو کو چې خدای په کده مدینه و با کنه دا دې نه وړه وي جوفا تا کنه چا دې اهل شام چې بیکات تا کنه دا جوفا ته منتقله کړه اټوله وبا یې منتقل شوې دوه کړه اسم مدینه ما ابو ها اډیره مزیدوره د خلګواره ده او دینه مانا وکړه مې سم چې د مدینه یې سره ما بلیسه و د ت ه ب يسرب ت ك ن ب ي س م بخلا د ك ر ك و دا خو يا د ا ج ي وقت سادو چې ولې د نوم نو بدل شو کنه دا معنا نو ورغلی او یا معنا ورغلی دو کنه خو په دې نوم باندې یا مشهوره شوې نه ده په مدینه نوم باندې ای وضاحت پر یسرب ټکی بیا سره ذکر کړو څوک چې مدینه وایي د یسرب و او یا دا سره کې چې هغه معنی به چلوړي دوکر عادي تحریم ولا معنی ده چې حرام دي کنه خو شاده سره دوه مای کړي سمې ځوي کنه او کچا ذکر کړه به دا جایز ده نبی سما یسرب پر سره ذکر کړه ورأيت في رؤياي هذه او په دې کې چې مې دا خبره لیدلې وه چې اني حذست سیفا مو تیرا وړه په ولا کنه فن قطع صدره به دا سیکه یې موت شوله د سینا یې موت شوله تیره فاذا هو ما اصيب من المؤمنين يوم خد سګورو چې دیګه کنه اتیره متول تعبیر دا وخت وکنه هغه و چې کوم تقریب مو سمونه ته کې خود په غزر شو ورته دا تعبیر و ثم حضرت بیا مې کوم خزه ولا د یو د یممې دا کنه و د بل د کنه صنعا ده موږ دا تعبیر وکړو چې دا کنه غنګن دا شي نه وی کنه چې په موږ د بوج و او خو په قدر کې ختمه کړ کنه ډیر ونه پېد لغه سړی وفي روايه في يورا شوكي يقال واحد مسيلمه په مذهبي ملش کې اعتراض کو دا هو فصل اول دا په داسې خو د خاینه وته خو پاشه مونږ نه میلا وذكرها صاحب الجامع عن الترمذي صاحب الجامع ذکر کړه دا خو ترمذي نه چې په ترمذي شي دا کوم روایت نه دی په مسلم بخاري شي دا روایت نه خو نشته وعن ام العلاء الانصاريه قالت رايت لعثمان بن مسعود في النوم عينا تجري ام علا انصاریا فرمایي چې مو د عثمان ابن مزون د پر خیب ولیدو په خیب شه ا دې پر مې چې نه ولیدله چې بایدله عثمان ابن مزون دا اول اول مهاجر دا چې په مدینه کې وفات شو عثمان ابن عفان نه د بل عثمان ده کنه ا دې مې کنه خیب چې دوی وا چې نه وا بایدله فقصت على سنة نبي سنة بيان كرلا فقال بیا په یو موقع به د کنه مخیر وړول پښتنه وکړه چې منر عامر کوم لیله تا رؤیا چا په تو شوی غاښ په کنه خیب لیدل دا قال دا روی وی فإن را حدن کچا به خیب لیدل هو که صاحب ته بیان به کړو فیقول ما شاء الله فلا يرجو الى حتى حتى يلتم راسه دا یو ته نور ګډ چې یو سر بیا ته جوړ وي وعد راسه ساري کنه روګ ساته ته روشي کما کنه کچ وو وعد راسه کما کنه ساري به دا جوړ شي کسان کې وو فعاد دې یو ته پاشي فدرو بیا به ولي کونه به وتلېږي به په کوري په سرور شي کنه بیا کنه سر بیا ته جوړ وي فقلت ما هذا دا څه منظر ده قال انت لك وجدت ساده کنه انکم قد توفتم الليله توفتمانی لیلتا زه مې ټول شپه وګرځول کنه فخبرانی عما رايتو دا سمې چې وکړل لرم خبر هکې څه چې دا سمې مې کیسه ده قال نعم وتصارنا شون اما الرجل الذي رايته هغه ځای چې تو ولیدو یو شک و شت کو چا ورشکی یې کنه پرې کېدل شي فکذابون ادر وی دینه سایدا چې په دنیا شو دروی وی ولم يعمل عمل نبو نكو بما بيغا شي بوني چپ کلپاک شي کن دوري دي دا مطلب ده چې نه ورې ده مطلب کو نشته عمل باندې کو خو د شپې عمل دغه ده ځکه چې شپې ډېر خلک له باندې کو خو نه دي کون چلوي نه دفتر چلوي کنه نه مشکات کو چې د قرآن پاک ورو شو کو شپې عمل دغه چې شپې شپې خلک له وتی نه کو دا شپې عملا د پکړه شپې تلاوت کو خپل کې بنا کو تلاوت نه کو د کنه پاک په مدرسې یا تلاوت او د ورځې عمل دا کړی چې کنه کنه پاک چې سیک ما احکام دی کې هغه احکام ته به ژوند تر وې پابونه عمل کې کنه سوي نه کې غلې نه کې زنه نه کې درویغ نه وی کنه میرا چې کوم کنه پاک کې تعلیم روشانه ده کنه پابونه عمل نه کو او کاروبار دی ورځې ډېر وی اې دې وای نه بالکل کنه پریشه ده کنه یو تغفل ده تغفل نه خدای پاک منی و کنه خپل نه به کتاب ده د خدای په کتاب ده په دې باندې ځکنه مامور به په په دې باندې کربن نه کنه خو سستې دی وجه نه کنه چې تا نه پلې مو پرته چې ګړي کنه هغه نو شي چې تغفل تکسل دی وجه نه کنه نه چې رات نه کو چې پریشو کنه خیر باد یې وته ویلي دي فنامه فنا ما نو دې شپې خپل خې بنا کو نه کنه خو پاک کې کنه بالکل کنه دا په سر ترجمه ده او نه اوی دې په سامان باندې کو دا ول شي سخت ده کنه چې دا منه کړ چې خط روی نه دا سخت ده کنه ځکه چې کنه اکثر هو ورې تلاوت ته سکنی ویل یا اکثر چې کنه بدګزار دي و تلاوت له دې شپې تلاوت کو چې تر شپې تلاوت پرېږ دې پرېږ دې پرېږ دې خو دې نه ویر پشي کنه آ کله پک چې توې د کړه د حسیر دې کړه پس ویر بیا کې کنه به دا کله پک تیر وې به دا کبیره ګونه ده چې ویر کې ودا خیر به سبب شوې کنه يفعل به ما رايت الى يوم القيامه ا ل م س ا ل ب د ا ك ر و ي ك ي ك ا ك ي م ت و ل د ا ك ر ك ي م ت و ل د ا ك ر ك ي م ت د عمل سره دغه د چې خوش په تلاوت کا د ورځې کنه عمل په ونه کا نو کنه پاک مطابق ژوند تر وا اول الذي رايته في النقبه هغه چې په سرویس درې دی په هور شه فهمو زنات ازنه کار خاصه هغه زنیون وی اول الذي رايته في النار چې په ناشه درې دا کنه اکل الربا هغه سود خار و سود خیر ده کنه سوي خونی کده وشيخ الذي رأيت في أصل شجرته وغاس من جيرا چې د ولې په وښه نوست و ابراهيم اي ابراهيم عليه السلام ده وسبيان حوله اولاد الناس هغه وی کې چې د چاپ چپیر وکړ د خلک بچون دي اول یو کې د نارا هغه ځای چې یری بلولو مالکون ا مالک نه مړي خاضر نار ا د جهنم دروغه او و دار اولا التي دخلتا هغه وال کړي چې ورنه وته په ونه شي دارو عامه المؤمنین ا د ان مسمول جنات و و اما هاي دار دغه کړي چې یې پشه فدار شهدا د دې کنه حواس یې کړي کړي دا شهدا نه حواس مراد دي کنه علماء صدیقین اولیاء شهدا وانا جبريل خپل تعرف کو چې زه جبريل وهذا مکیل و د بل ملګری میکائیل لم تستكملو يا د عمر نه پیرا کړه کنه نه او ته امر یې اته نشو ورته لاس کنه فلو استكملتو چې کله عمر پیرا کې به اته یې تمدل کې خپل مدته بیا ویر شه راو البخاري وذكر حديث عبد الله بن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه في باب حرم المدينه دوتا مسابيح ملو يبل روايات ذكر كذا ده عبد الله بن عمر حديث كان خيب ده حديث ده ځکه چې دوست کنه خیر خواوي اته چې هي بیان کې کنه هغه به د ریح تعبیر کنه ریح تعبیر به ته کوکسا تعبیر به ته کنه غلط تعبیر به نه ته بیانوي یا چې عقل مند وي د هي په تعبیر باندې پیږي کنه کنه کبا تعبیر وی کنه خو غلب شي کنه منا به نه ته کو پس به د آل کو چې سړی کنه انا من خبینه منه منه کنه نه نه ما پسې ګرځه او چې دا سړی وی کړه چې اته بد خو وی کنه دوست نه وی کنه کله ته رسته بیر بکې هغه نقصان کو کنه اپو پیړي چې دا خو مزدور خیر دی دلته دا سړی په کنه پرې غوډه درونده ا س ن ب ت و ت ا چال و ل ك ن د ت ج و ر ك و ك ن ا كيزا بسر پيدو شي لكي سفر سنجي كنا پيدو شي وكنا يا تي بعقل سنجي كنا خیر بیانوي په خیر په تعبیر نه پیږي کنه ازو نه ګړې به تعبیر ته بیان کړی وي خیر کړه دا د تعبیر په سر روان ده په تعبیر په سي غلط تعبیر کنه تعبیر به غلط وخیږي راو ترمذی وفي روايه ابي داود احب تعبير غرون ده مشكل ده كنا د قران پاک او د حديث علم سره وکړي چې قران پاک علم تحصيل وي او درنګ حديث شي کنه هغه نه تعبیر یې اصل شي او درنګ د باطن صفا چې نشي لري کنه حدیث کې باطن ټو کنه دغه هم سایوي به هغه ته تعبیر کنه ته په تعبیر باندې پیږي اته په تعبیر نه پیږي وفي روايه ابي داود قال ارجع على رجل طائر هيبو دا ذكر بفشاد مرغدا ما لم تعبر تسيبر تعبير لي بيان شوى ا د ن م ر م و چې دای کنه مسلمان ته شو ده ځکه چې په سپینه جمعه شمول دي ولو کان من النار لکان علی لباس غیر ذالک کله چې الله دوی به په دې کنه جمعه بل رنگ باندې وای کنه هم په سپینه خطه شې لیدل ده سپینه خطاره کې وی کنه دا جنتونه خطه دي وهر ابن خزیبه ابن ثابت روایت کو عن حمید خپل ترنه ابي خزیمه چې هغه کنه ابي خزیمه ده فسجد على جبهته انا مثل پسند ابو نبي سجدا ولا غولا چرې خې بوي نه د سامل کنه بیا سړی چې وشي لیدل کړه چې المیز مې کړو یا مې لیکه چې تلاوت مې کو یا مې رجحاني وي یا که یا پلکای مال کنه دا په وسه په چار دي چې هيا عمل به وکړو کنه روا فی شسنا وسرس کو حدیث ابي بکر كأن ميزان نزل من السماء في باب مناكب بكر وعمرته یو بل خیب ده کنه چې تر د اسمون در کېدل شو کنه هدې کې کتاب ریا سره تعلق ده او اړي کده منه کې به سره تعلق ده اړي کده کنه چې کله ابو بکر عمر منه کې ذکر کړی اړي کې به چې ذکر کې سره زیات مناسبت لري بس الله اکبر